سورة يونس دوی سیو اوله حصہ کې او یا آیاتونو او بدی کې اثبات د مقاصد اربع عالیو مرارن بیا بیا مقاصد اربع عالیه بیانول اثبات د توحید اثبات د رسالت صداقت الكتاب او ایمان بالآخرت اوس د یو او یایم یادنا دویم حصہ د صورت او بده کې تخویف په ذکر د امم سابقه او یرا ورکی قوم نوح ته وګوره او د موسی علیه السلام قوم ته وګوره چای تابعداري د نوح علیه السلام د موسی علیه السلام نکړه نو فرعونیان تباشو قوم نوح تباشو قوم یونس وګوره چې هغه توبه او یستا معافي وغوښته نو هغه بچو هغه نجات موندو اول واقعا د حضرت نوح علیہ الصلات والسلام او داغه د قوم چا غوی د الله حکم نه منه یکلم الواحد القوم عطاشا علی دمه یو تند او هغه قوم ته خبره کوي چې هغه د وینو تګی دي او نو علی السلام پروا نه کوي شیخ القران الله دې په رحمتونو وړيږي وی تر ډیری کې زما ماشینو دکانو کاروبارو نو هر دې زیارتو نو ما و ما سلام کولا سلام وکړه خلکو میا غانو چې دی با جمعه ته نه پریدو دی با بیان نه کوي زمایو مارګره وی جرنیل صاحب الله دی وبخي زما کلی دراغلم چې لاړم نو هغه ما ته دغه سي جرګه شوی دا ما چې جمعات کې بیان شروع ک څلويخ کسان کوتا کو په الله سره لل چې څنګه جمعات درا دن شو والو لا جرنیل سے منډه کړه جمعات وره د دن نه باندې کو دن نه ور باندې کو او غالک ته وی دي زنجیر تودره کې چې دا کولاو نه کی دای سالویخ کسه دی امنګا دوه تنه یو خدا جرنیل صاحب ډیر مضبوط سړی و اے ما ته وی چې لاو نه کې ما څنګه قرآن مجید لاس کې و ریلو قرآن مجید می کې خو دا ریل میونی و او چې کوم یو راځي نو دا تندې ولا و ما دلته جرنیل صاحب شروع کړه یو چت کی زمکه لراواچې نو بل چت کی نو غلې راواچې او د پاسه بکینی پدېږي چې هغه مشر لاندې کو جرنیل صاحب د جیب نه چاکو راویاست او دې د دې پوز نه ونیو او دا پوزه ته پرې کوي چاکو پس دې پوزه نه پرې کوي دې چغه وباسي ور دنه نه باندې خلک رالل ور زورونه کوي دروازه کولاوي او دنه چوي دی غوبل دی او ما څنګه ریل دی زپریل یو یو لا تاندې ومو جرنیل سے باجو دا اړم دی او دای څوک یو ګټ ته تختی څوک بلتا خلکو دروازه د چوڑا ویاستا خلاصې وشو دای لاړل راپورټ په منګو کو پولیس رالل زو جرنیل سے بروان کړو جرنیل سے ما ته وای چې تبا جواب نه کې ایسه چوچ تاسو کې ایسه به جواب کو اسنا ته مولا مولا نرم خبره وکي ما ما ته پرې د مړ ارزه ضرورتیا ني چلاړو چې ما شال جوړ کړي وی دې دې چې دا سوي وی دې زمونږ په جمعات کې قران وایي نه ما سي جو ته وی چې سه ته مسلمانې ما قران وی او دای جنگ کو نو شر دای کو کما کو وی سي جو وی چې تا قران وی دې دې شر وایي اما دوی ما خبره دای وای چې منګه والیو چا سرونه تړلې دي چا ګوګونه تړلې دي نو دای نه تاسو کا چې دای سو کسو منګه سو وی تاسو یې سو کسو ای دای سو بیا غي ورته چې مون سالويخ کسو دای دوا ای مطلب خدای چې اکثریت زمونږه ده من سروی خو دای دوا نه ما ته چې اسه سه چو سیب چې او خو دوا ته نه بل خو سروی دوا به والی که سروی خو وی وال عمر پټ را باندې مو کو به سه چو چې دای نه ذات کړایو باسي او ګرځول منګا دیلر جان نشین او غر ګرمنګا کسان چې غي تکذیب کړو زمونږ د آیاتونو فانظر کیف کان عاقبت المنذرین نو ګورا سرنګ شان جان دی ارلو شو زمونږ په دلائلو باندې نو غي ځان غټو غاڼه وکانو قوم مجرمین او دای قوم مجرمان فاستكبروا ځان غټو غاڼه همیشه باطل پر ځان غټ غني ز شلم ز شلما زما چاته اجت نشته او زما ضرورت نشته ما ته ضرورت نه دي ګورا ورګوي پیغمبر دې جادوګر وي او زو یغ چې سوي نو هغه دې جادوي قالو ان هذا لسحر مبين یا ګنا دال جادو کارا هر یو پیغمبر دې دا جادوګر دې دا جادوګر دې زرکشی البرهان کې ذکر کړی دي چې کوم اعتراض په خوا کړو قالو اجتنا نو د یارا لته مونتا دې د پارا چواړې مونږ لرا دا سنا چې مونږ دلی مونږ باغ باندې خپل مشران استدلال بالباطل دا د باطل پرستو کارو زمونږه مشران چې سګړي دي بس مونږ باغا کوو ولې زمونږه مشران څه په غلطه وو دای موسی علی السلام ته وې منګه ورځو که ته ورځې موسی علی السلام ورته تاسو ورځو یواله فلما القول کلا چې دی ورځو له خپل امسا غانې ورسای قال موسی ما جئتم به سحر وی موسی علی السلام هغه چرات لوټ تاسو پاغي باندې جادو دی څوک چې په غلطه ای دا کار سر ته نه رسی هغه دی او څو راځي یا او څو راځي به هاي وی هاي وی هاي وی بیا به یو بل تا کنزل کوي ان الله لا يصلح عمل المفسدين الله ندرست عمل المفسدين بیا به وی دا حرام دی بل وی زمه کومه وکان اکثر المستجیبین لله ورسوله شبابا اکثر د الله او د پیغمبر د حکم منو کی هغه ځوانانو دګر ځوان زړه صفای تا سره ځوانان ودریږي نو جوانان ځوانان بدر سره طلبه بدر سره ودریږي او غیب جوابونه کوي علامه اقبال چې کله دا ملک د انګريز نه آزادو علامه اقبال باغ وخت کې ځوانان را پاسول ځوانان لبه شجاعت ورکو را پاسول به ځوانان ته ځای کې وایي تیرې صوفي افرنګي تیرې کالی ہے ایرانی لہو مجھ کو رلا دیے جوانوں کی تناسانی تا هغه خپل جماعت نشي ساتلې ته دا غي مدافعات نشي کولې او بیا راوي خي او تازه کوي قرانم ځوانان ذکر کوي سورہ کاف دیار لسم آیات گرئی انتم وئی آیت نمبر تیرہ سورہ کاف منګه پټای لا ګولې دای په زړونو کله چې دای ودرې دلا ځوانان ودرې دل میدان کې موږ ولا په زړه پټای لا ګولې وا دارنګي سورہ یاسین آیت نمبر 20 وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى دا غچا تابیداری وکړي چې تاسو نه یو از نه غواړي او دای وی په سملار باندې روان ځوان ځوان نرو او نران دار چا غوخي ما د سمودیانو کورونه قتل نو دا غي په دروازو په چای زمره جوړ کړو په چای باز جوړ کړو نو ما مرګروي توي ما ټپسي په یو نه جوړ کړي کارغی په یو نه جوړ کړي نر په هر دور کې دار چا خو هو د نرانو خو هو دا غيوم بازو زمره خو خو ځکه نرانو کړه نر شار دار چا په خو کې دله شي دار چا په باندې شي رجل راغه ودرې دو قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون د پښتنو د خزو بنران خاوندان کوو وستا د لنډي ټوپک نظر شم هوګه ستا د کاغذ د خیال زما خزو به غیرت کارا کو سورہ مومن اتوشتم آیات گو رئی وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانا اتقتلون رجلا يقول ربي الله او یو سړی وقال رجل رجل رجل سړیو رجل وته وای نو به خو الله لا ورته ونو منالی رجل سړیو سړی وقال رجل مؤمن من آل فرعون ابیا وی اتقتلون رجلان موسی نوم ورته اتقتلون رجلان ودی وخت یو زرا جلما او زد رجل مرګرتیا کوم رجل دی رجل علامہ اقبال څنګه وی غیرت بھی تو ایک چیز ہے جہان تک دو میں شورو به بیو کی او داسې عمل به ورسره وکي چې دنیا به یاد ساتي فما منا لموسی الا ذریه من قومه علا خوف من فرعون سره د یار د فرعون او د وزیرانو دینا چې تکلیف کې بوا چي دی خدا پروا نه و قائد او لیډر چې هغه نری نو هغه قوم کې غیرت پیدا کوي قوم راوچته انقلاب راولي قائد وای هغه ته چې هغه قوم پاسولم شي او قوم کې نور لم شي انبیا قائدان و درانو موسی علیہ السلام ډیر درو کلک شي ودرېږي فقالو على الله توکلنا ایو ته دا نوې زمون تاوان دی او یاره موږ د مسعود دا وې موږ د مسعود دا وې چاغو ته کلک شي دی ورته وې فقالو على الله توکلنا هغه یې موږ په الله باندې ځان سپارلې ده ځکه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام روان دي او غي وي نانو الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا نانو الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا تر سوچ ژوند دیو تا سره په جهاد باندې ولاړیو مرګ ځیا باندې کوو نران مرګري خپل مشر کلا کوي او نر مشر کشران کلا کوي فقالوا على الله توکلنا وې دای مون په الله باندې ځان سپارلې دي وارب زمونږه لا تجلنا فتنه للقوم الظالمين مگر دې مونږه کمزوري قوم ظالمانو ته فتنه تر مفتونه تر حدیث کې راځي غیر مفتون چې موږ نیو کمزوري شوی موږ کمزوري کوم الله غیر مفتون چې موږ کمزوري نیو امتحانونه به راځي دغه څه او تیریږي به والله کمزوري کوم په امتحان کې من القوم الكافرين د قوم کافرانو نا واوهنا الى موسى واخيه ويوکړه موږ موسی عليه السلام ورور دتا واوهنا الى موسى واخيه ويوکړه موږ موسی عليه السلام ورور دتا موسی عليه السلام او دا غرور هارون عليه السلام د پاره د قوم تاسو په مصر کې کورونا ان تبوا لقومکما تا جوړ کایو د پاره د قوم تاسو جوړ کای د پاره د قوم تاسو ان تبوا لقومکما چې جوړ کړي تاسو د بار د قوم تاسو به مصر بيوتا په مصر کې کورونا د قوم د بار مصر کې کورونا جوړ کړي ان تبوا لقومکما چې جوړ کړي د بار د قوم تاسو به مصر بيوتا په مصر کې کورونا عبادت کوا کوری کوا خیر دې کله دا سه حالات رالل لکه نن زبا حالات دی کرونا دا مصیبت دې دغه دې غړي ته مت خیر دې هغه کار چې تا کو نو یوازې کو په خپلې کو واوهینا الى موسی و اخیه وای وګړه مونږه موسی علی السلام ته ورور دتا چې جوړ کای په مصر کې کورونا وجلو بیوتکم قبله وګرځوي کورونا ساز په شان قبله امور مصلحه الدافعه للعذاب چې کله تکلیف راغې عذاب راغې مستوړان دي شه مسکوا عبادت کوا چې کله به تکلیف راغې حدیث کې راځي موستا به وړاندې شو موږ لا به زور ورک واقیم الصلاة پابندی وګی د موږ او بشر المؤمنین او زیر ورک مؤمنان الله وقال موسی وی موسی علیہ السلام معظم ربا انک اتیت فرعون وملائ زینتان مست شو هغه مال مستی پیرا اوستا ستا کتاب پرې خود ربنا ادمر على اموالهم ورب زمونږه محوا کې د مالونه سختی را ولې د پزړونو باندې فلا یمنو حتا يروا العذاب الالم ایمان نراړي دی ترغي چې ویني عذاب دردناک زړه ولا خون کړي وو ځکه د پیدایش نه تکلیف دی او تکلیف دی پیدایش نه تکلیف شه دریاب ته ورزو صندوق کې واچو پردي کور کې لوي شه د دې فرعون د لاسا او بیا پردي ملک آباد شه اله ظالمی توم تورا سي د مظلوم پرې کولا د ملک رخ شه او بیا زید پارا منډه او تړلې قدم په قدم ا بلا کې شدا با انبیا هیڅ کس نه دی ادا نشان در کربلا هغه مصیبتونه چې انبیا برداشت کړی وو دا غي مثال چا کربلا کې هم نه ور کړې هر کې عاشق شد اگر چې نازنینه عالم است نازو کې راس بار مې باید کشید چا شک شوی بیا به بوجون را کاږي بیا مې ازونه نشتا زړه تنگ شوی دی خیره کوي او د زړه نه ورته کوي فلا یومنو حتا یرو العذاب الالم نو ایمان راړي دی ترغی پوری چوینی عذاب دردناک قال قد جيبت دعوتكما وی الله تاکی سره قبول شو تاسو دواړو دعا دواړه زکوي موسی علیہ السلام دعا کولا هارون علیہ السلام بیا امین وی امین دې دعا وی فاتبعهم فرعون وجنوده اولاګي د دې په فرعون او لخر د بغي او ازوا د وجه د سرکشایو د دشمنانه انو هغه په دریاب پوری شو او دای ورپسې دی او چې دای د دریاب میانسته شو حتا اذا ادرک الغرق تر دې پورې چې کلا راګیر کدی لره ډوبې دو جراګیر دا دلا بیا سره چغي وباسیا لوی لوی ګکاري یا ځان ته لاوي او ډیر په مستای کې وو او چراغي دلا دا دب کې چې گئی دا دې چې کله راګیر ځټ را تارې بیا کیږي الا الذي آمنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين او زه ما د غاړه کې خودون ګنا الله تا یو ځل یو راغلو وی دا تا ځان ته نور لمونه لې یا نه وای پلان وای دا غلط دی ځکه چې هو سماکم المسلمین مسلمین مونږ دې موږ زموږ جماعت مسلمین ما ها دا فرعون ځکه وی وانا من المسلمین هم تاسو مار کړو نو دا مطلب خو نه دی ما د دې دا مطلب نه دا هغه دا مطلب دی وانا من المسلمین او زه ما د مسلمانو نه حال انا وقد سیتا قبلو وکنت من المفسدین اوس ایمان راړې او تا نه فرمانی کړو په خوا وی ته مفسدین نه فل یوم ننجیک ببدنک نجوا مرتفع من الارض هغه ځای ته وایي چې هغه په زمګه کې اوچت ځای مونږ ته کمبر وایو نو ورته کمبر وایو د خوړ د دریاب غاړې ته اوچت ځای فال یوم ننجیک ببدنک نن په کمبر باندې غرزه اوستا بدن اوچت ځای غرزه اوستا بدن لتكون لمن خلفك آیا دې لپاره چې شی رستنو خلق لرا نخا زکه ظالم کو ډیرو اسنه چې دوی وای غوپای والي دا او بل ځای راولې سي ها په یو فقیر او فقیر وا فقیر او فقیر دواړه خلا خاوندو خیر یې وخته ها نو خیر غوښت هم دواړو د دې خزي د بل فقیر سره یارانه پټه جوړ کړه نو هغه سره یاري جوړ کړي وا نو هغه ته وی مونږ چې خیر غواړو ته براشي فلاني ځای ته ها وی فلاني ځای ته وراشي او ال دې ال دریاب تاسو خور دې دې دوړ راغل کالا باغو کې ډېره ګرمي او دریاب له خور دې دې دوړ راغل او په کالا باغو کې د دریاب په غاړه د دې خاون ته وای راځه چې دوړ ولامو چې لګي یخ شو هغه ډېره کړه خاون ته وی زاوال ته ولام با زبا کپړو تا کینم سو کپړې ونسی هغه ډیر خدا خاون دې کپړې ویستي دریاب ته ګوچ دا زمنګ د اباسین چې تله راسي کالا باو سره دې بیا زیات شوه دې خور دې ولاړ غوندې وبدي زمنګ د یو مرګري جمعاتم ال دې دریاب په غاړه دې ابل دې چې کمزای خېل یو ار دې ورسې دا کپڑے واچول یو هغه فقیر هغه ایاري آشنا یو دا دواړه او تختیل دې خاوند یو سات انتظار کو چې دا راونو ته چغې جوړ کړي کاری بوري جوړ ک خزا می ډوبا شو خزا می ډوبا شو خلک راغل او خلک ګوري فقیر چاته وا او تختیدلې وا او ډوبا شو او بوړا دی غریب داغي کپڑے راغستې دي او ځان سره جوخته یو کولای ارا روان دی خزه می ډوبا شو پدې کې سواخ تیر شه کال دیم تیر شه فقیر غریب یوازې دی او خپل خیر غوښته د کالا باغو نه میاوالی تراغه میاوالی کې خیر غواړي یو کوڅه کې د خیر غواړي چې وی قتل هغه کوڅه کې د داغه خزا او هغه بل فقیر ولار دي د چې دا خپل خزا ولیدا ایران شو نو هغه خزه ته وی وا فقیر نه دم تیری ټوپی مارې کاله باغ ونیولې لمبي تیری او فقیر یې جیبلو یې سادهو او په دې په کالا باغو کې والي او راوته په میاوالي کې عجیب ساده دی وی اسنه چې غو پای والي او بل ځای راوځي الله وی خیمه درته دغه پړسې دلې په پروتي په کمبر فلولا كانت قريه اسواقه د قوم یونس چا ایمان راړ نو غي نجات موند لولا په معنا د الله فلولا كانت قريه امنت ولنو یو کله چې غي ایمان راوړې نو فائدہ ورکړې واغې د ایمان راړو د مگر قوم د یونس علی السلام نو د عذاب په وخت کې ایمان فائدہ نه ورکړي او دل د عذاب آثار نو شروع شوي عذاب لا شروع شوي نو لما امنو کلا چې ایمان راړو او تسلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترا تا او ته مقاصد اربع بیا بیا بیان کړل ایمان راړل بستا کار نه دی دا ستا ذمہ داری نه ده ولو شاء ربک اجر اذرب ستا بزربان ایمان وای پیغمبره وګورئ سورہ دلائل دی بر آسمان نو کتا زمکو کی وما دون الآیات والنظر فائدہ نور گئی دلائل او یرول ان قوم لا یؤمنون دا قوم نه چغی ایمان راړي چې ایمان پکې نه یو نو هغه د دلایل نو سو هغه په خپل زړه وینات باندې ولاړی چا چې په الله باور کړی نو الله خلاص کړی دی قل یا ایها الناس اسرت د شرک فعلی کوي ذکرات د شرک اعتقادي مکمل وک اسرت د شرک فعلی وایا او خلق ان کو در فی شک من دینی کتا سو بشک گئی زماد دیننا لو کان دی دنیا تدوم لواحدین یو شاعر وی لو کان دی دنیا تدوم لواحدین لکان رسول الله ما کان ظاهبا که دنیا د چا لپاره همیشه وي دا الله رسول و د دنیا نه ته زی خو باسه و او نر زی او نر تو به پات کیږي د لمری او د لتو به پات کیږي وانا کې موجه کلی دین حنیفا او دروا مخصا ا دین تا چای کې بیان توحید او رد شرک دې یعنی کلا کو درېګا ولا تکونن من المشرکین او مکه ګا د مشرکین نه دای سره مرګرتیاونه کې مشرکانو مرګرتیاونه کې پیغمبر ته وایي کبل څوک دی را مدد کو بغیر د الله تبع د ظالمان نشي بل ویلا کم کو جا دے چې پیغمبر ته دا وایي تلاسو کې چې توای بابا را مدد شي اپنے کای را مدد شي ستانه ظالم بل څوک ټول دنیا دې راځه مشي کا طالب وې سم کی چې الله تعالی عزت درکې سو کې درنه نشي اغسته الله تعالی علم درکړې سو کې درنه نشي اغسته الله قوت او طاقت درکړې سو کې درنه نشي کمولې نو ولې ته مخلوق نه یریږي قل یا ایها الناس ورته وای او خلقو قد جاءکم الحق من ربکم تاکی سرا راغ تاو تا حق ده طرف ده رب ستاسو نا فمن احتدا چاچه دا تا سلگ فا انما یحت دیر نفسه بیشکا فائدہ دی ذات زان لدا ہدایت حاصل ہے خپل فائدہ لا هدایت حاصل ک قران تکې ناشته نو تاته خیر رسی تاته فائدہ رسی یو سالک وای فتدبر القرآن ان رمت الهدى فتدبر القرآن ان رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن کہ ہدایت غواړي نو قران کې سوچو کا تدبر کا فتدبر القرآن ان رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن علم د تدبر د قرآن د لاندې قرآن کې سوچ وکا ځان پوهه کا په قرآن باندې فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه چا چې دا تحصیل کړ بشکا سزا د گمراه ده په دو وما انا علیکم بوکیل نیم از پتا سبان دی ذمہ دار وتبع ما یوحا الیک ګور پیغمبر پاک تا امر کوي وتبع ما یوحا الیک تابع شدای چې وای کول شي تا تا تا ته وای تا به شاد قران قران بس روان شا وتبي ما يحيلك نو ته اتباع ما يحا ډیر ګران را قران بس تل ډیر ګران دی په قران لګي دل ډیر ګران دی تکلیفونه برازي مصیبتونه برازي وال ټاکول او بدنامي برازي واصبر نو صبر کوا حتا يحكم الله ترغه چې فیصله وکي الله او هو خير الحاکمین او دا الله دې غره دې فیصله کوم ګنا څه مطلب یا با الله پتا مرګ راولي او دنیا نه ودی بوزي په عزت چې د دنیا نظر په عزت بلار شي علامه اقبال وایي نشان مرد مومن باتو گویم نشان مرد مومن باتو گویم چو مرگ آیا د تبسم بر لبی اوس د مومن نخذر تواما چې مرګ ور راشي نو بشوندوي خندای الله به فیصله ستاسو مرګو کی یا د عذاب په دای باندې وتبع ما یوحی الیک نو تابیشا دا غی چې وای کول شي تا تا او صبر کوا په مصیبتونو باندې حتا کوم الله تر دې پورې چې فیصله وکي الله او هو خیر الحاکمین او دا الله دې غره د فیصله کوونکو نه صورت دوی سیو اولا ایسا کی او یا یاتونو او پدې کې اثبات د مقاصد اربع والی او مرارن بیا دې مېسا تر اخره او پای کې ذکر د امم سابقه او د بار د تخفیف چې انجام دا وګورئ چا جنا فرمانی کړي وا دا غي انجام وګورئ قوم نو ته وګورئ تباہ او برباد شو فرعونانو ته وګورئ تباہ او برباد شو او قوم یونس ته وګورئ چې هغه توبه او یاستا د بد عمل نه راوګرځیدل هغه کامیابی او مونږ د چټي ده هزار نو کې